الدرس السادس والعشرون همزة الوصل والقطع دا شپږم دیرشم درس چبیس نمبر درس دی په دې کې ذکر د حمزه دی حمزه په دوه قسمه دا قطعی او وصلی دا غي بیان اول با همزه وصلی خبره کو او بیا د قطعی ګوره قاری صاحب چې کله تلاوت کوي نو یا د ابتدا کوي د حالت د ابتدا یا حالت د وقفي ادریږي او دا تاسو اوریدل چې ابتدا په ساکن نه کیږي ابتدا په ساکن نه کیږي او وقف په متحرک نه کیږي ابتدا چې کې په حرکت به کې وقف چې کې په سکون به کې وحاذر الوقف بكل الحركه الا اذا رمت فبعض الحركه بعضې د کلماتو د عربی ناغه دي چې متحرک دي په دې کې غوړو څه اشکال نشته ته په ابتدا کولې شي ځکه په متحرک باندې ابتدا دا غیر متعذر ده کول شي په او بعضې د دې کلماتو د عربی نه هغه دي چې ساکني او ابتدا په ساکن نه متعذر ده غیر مقدور علیه ده په دی باندې قدرت څوک نه لري بلکې محال ده دیو جن علما محتاج شول یو همزه ته چې هغه زائد همزه په اول د کلمې کې ولیکل شي دا ولي چې د دې په ذریعه مونږه رسایو کوغه حرف ته چې ساکن دي نو دې د پاره علما یو حمزه ایجاد کې چې غي تامزه وصلی وای ها نو حمزه وصلی ذکر وسکو چې ثابتای چې غورځيږي هي الحمزه الزائده تو دا غزائده حمزه دا پاول د کلمې کې چې ثابتې په ابتدا کې لکه توسو الحمد حمزه شته ابتدا کې خو کمنس کې دا کلمه را لنو بیا به دا حمزه په منس کې غورځيږي لکه توسو قل الحمد قل الحمد کې حمزه غورځيده دا دې ته حمزه وصلی ولې وای سبب د تسمیه حمزه وصلی ورته ځکه وای چې په دې باندې لانها يتوصل بها الى النطق بالساكن دې باندې رسائی کیږي هغه حرف ته چې هغه ساکن دی دا غي نطق ته د دې وجنا خلیل ابن احمد صاحب دې تنومی خې حمزه وصلی ته سلم اللسان دا پوړی دا پوړی باندې خلک برخي دي ګان چت نو په دې باندې ته نو تقول شي او حرف ساکن بیا د حمزه دا شکل وسنګي او دا مو ویلو چې کوم یو مخکې او دا مو ویلو چې چا ابتدا کړی و دا نقط الاعجام دا کم چې په حروفو کې دنه نقطې دي صحیح شو دغه نقطې دا چې څنګه لګېدلی په ګول طریقه سره نو داسې بسمی دغه شانته با د حمزه شکل هم چې بس حمزه چې لګي نقطه اب حمزه که محققه یو که مسهله دویم دا ده دا به د وړو کې عین په شکل کې لیکو د عین هغه سر چې راوخلو به دا کوم حمزه چې کوم شکل دی دغه شان به لیکو بیا ګوره د دې حمزه د پاره شپږ احوال دي کله محققي لکه تاسو ارايت ا محققه ده کنه ده نو کله مسهلي تسهيل پکې شوی لکه څنګه ارايت په دې مې همزه کې تسهیل شوی ارا هاي دا تسهیل له د حرف متحرکنا مبدله راغلی بدل شوی تی د حرف متحرکنا په خوا ګوره داسې وو چې زمونږ د دې قاعدو د کتابونو په شان ماشینان نو کنه آلات نو چې غني بس دغه شانې کتابونه چاپ کړي په لاس وبلیکل کېدل نو هغه به مختلف سیاحي استعمالولې نو ای چې بکمه حمزه محققه وا نو په زیړ رنگ به لیکله طالب ته پیدا خول چې دا محققه حمزه ده حکه مسهله بوا یا با د حرف متحرک نه بدله وا نو سور رنگ به ورکو اکه چرتا د حرف مد نه بدلو یا نقل حرکت پک یا محذوف وا نو دا به بغیر د صورت نوي ورک به نه و رستو بیا په دې احوالو کې تبدیلی رااله حمزه محقق ده نو د وړو کې عین په صورت کې ولیکا که مسهله ده یا متحرکه متحرک حرف متحرک نه بدل راغلی نو د ګول نقطې په صورت کې ویو لیکا اکه چرته حرف مد نه بدل راغلی یا نقل د حرکت پکې شوی نو دا بغیر د شکل نه ولیکا بیا د حمزه د محقق وي د د د حمزه د حرکت باره کې خبره ده د علماو د ضبط بعض علما یو قول دا یو خبره دا ده چې حمزه محققی نو په دې حرکت لګوا لکه اکلا ا حرکت په لګول کوم سهلی نو حرکت دی حذف کړی شي لکه وختي تاسو ارایت نو ارای پر همزه اړو سره لګوم او که چرته حمزه ساقط ای په کلام کې نو حمزه بم حذف شي او حرکت دواړه به حذف شي ها لکه مثلا شاء انشر شاء انشر نو بس شاء انشر اوس که چرته حمزه هغه کې نقل د حرکت شوی مخکې حرف صحیح ساکن ته نو د دې حرکت به مخ کې تنقل شي نو حمزه باندې ډو حرکت نشته که نقل د حرکت شوی اکه چرته حمزه نقل د حرکت شوی او مخ کې ته تنوین ده نو تلفظا به صرف د دې حرکت ما قبل ته نقل کول شي نور ورکول به نشي ما قبل ته صرف په تلفظ کې بسي ما قبل ته نقل شي نه په لیکلو کې او کچرته یو حمزه د حرف متحرک نه بدل رااله نو د دې په حرکت کې دوه اقوال دي یو دا د چې د حرکت د حذف کړی شي لکه موجله کې تاسو مؤجله وایي نو د دې حرکت ملي کا دویم دا د حرکت د پیوله ګولې شي او که حمزه د حرف مد نه بدل راغلی نو حرکت دی حذف کړي شي بیا دا حمزه په کلام د عربی کې کله مفرد راځي او کله مجتمع معنا مفرده چې اوازي مجتمع چې مثلا دو همزه راشي نو که مفرد رااله ځان ته حمزه رااله او صورت اشتا ګه ځکه حمزه چې مفرد راشي کله صورت وی او کله نه وی نو که حمزه مفرد رااله او صورت یي لکه هغه صورت کله الف د لکه سأل کې اوس الف باندې حمزه لیکل شوی کله واو د لکه لؤلؤ او کله یاده لکه البارئ نو چې صورت وی کله سي الف وی کله واوی کله یای دیو جن غو تاسو سو وای د قاعده باغ سبق کې همزه همزه همزه کم چې لیکل شوی بس باندې یو بالف لیکل شوی بل بوا او بل بیا دا همزه مفرده ده نو کله بالف کله بوا او کله بیا حق صورت ني کما حمزه چې صورت نه نو کله په ابتدا کې راشي صورت نه اے لکه امانه ده امانه نو ته اول حمزه ولیکې هم داسې په کرخه ورپسې الف ولیکې په خبره پوه شو یا آدم ته وګورئ قران کې مثلا نو حمزه صورت نشته او کله په منځ کې صورت نه نه لرؤف لرؤف په کرخه لیکل شي ها او کله په اخر کې صورت نه السماء ها ترنګ ما اخر کې صورت صورت خدام دې دار چې یا واو باندې لیکل شي یا په الف او یا په یا نو دا ترتیب دی مفرد کله صورت کله نه مجتمع حمزه نو کله داسې حمزه را جمع شي دوا چې هغه متفق وي په صورت کې انزل عليه الذکر کم چې حکم ادا ده کم چې متفق وي صورتن نو یو صورت په دواړو حمزو کې حذف کول واجب دي بیا به اجتماع د صورتین راشي صورت نه مراد څه شی دی حمزه چې په لیکل شوی په دې کې به یو خامخا حذف کې چې اجتماع د صورتین را نشي دا به نه چې دواړه به په واو لیکي یا یو په واو بل په الف یو به په کرخه لیکي بل به صورت ولا ورکه لکه مثلا انذرتهم کې قران کې وګورئ یو حمزه څنګه لیکل شوی په کرخه همداسې به صورت او دیمه الف باندې لیکل شوی او که چرته حمزه څه شی ده مختلفه ده نو بیا علما کرام وایي که متفقه ده نو په دواړو صورتونو کې اولنې صورت څوکا ثابت پریداو که مختلفه دویم صورت ثابت پریداو که مختلفه ده نو د امام فراد قول مطابق اولنې صورت څه کا باقی پریدا انزل کې انذرتهم کې اول صورت اول همزي صورت نشته د دویم شته او انزل کې ده اول شته او د دویم نشته اول پالي پولی ګل شو دویم همداسي نو کله چې حمزه متفقه ده دو حمزه متفقی دي نو د امام کسائی مذهب دا ده چې دا د حمزه دویم صورت تسی هم د دویم حمزه لدی صورت ورکړې شي او که چرته څه شی ده مختلفې دي د امام فرا په مذهب عمل وکړي چې اول ته صورت ورکا او دویم هم داسې پرې ده اوس کدرې حمزه راجم شوي لکه قران کې بعضې درې حمزه کنه لکه آمنتم اصل کې آمنتم یو بالف بدل شي کې ابدال شوی دې کې دا به څنګه لیکل شي چا په ګډر مذاهب ذکر کړي شپېتو پوري خو چا په کې مذاهب بس درې ذکر کړي او نور مذاهب ته د ضعف نسبت کړي هغه دا ده چې د لومبۍ یو دا د لومبۍ حمزه صورت حذف کا دویمه حمزه ته د الف صورت ورکا او د درېمه حمزه په ځای وړو کې الف لګاوه صحیح شو حکم چې بدل شوی ا ا او دا تاسو قرانونو کې هم دغه شان دي کنه اے دا یو حمزه شو او دې لیکله بل حمزه دی په الف لیکله او درې مې هم دې لري نری غونته الف دا کو کوم چې بدل شوی صحیح شو دا یو مذهب په یاد کې نور پرې دی دا حمزه بلی کې کمزه محل د حمزه نو که د حمزه صورت نه نو خو پکر غیلی کنو که په اول کې که په اخر کې او که په منځ کې او که صورت وي نو په هغه صورت به ولیکل شي سواد سره ها او که چرته حمزه مکسوره نو دا به د خپل صورت لاندې کې خودې شي د خپل صورت څه مقصد اے ګورا قران کریم کې بار اکم تاسو بیا وګورئ اول د با صحیح شو بیا د ورپسې را او بیا داس نشان دی او بیا کاف دی او بیا میم دی دا نشان د یا دی بار ای مکسوره ده نو د دې یا د نشان لاندې به حمزه ولیکه کسره باور کې د خپل صورت نه بلان دی ولیکل شي کله کله د حمزه کې ادخالم کې دو حمزه په منځ کې الف راځي او بیا قرات خبرې دي کیا بسنګلی خو علما کرامو ذکر کړي چې د دوه حمزو په منځ کې الف راو نو دا الف د وړو کې ولیکل شي الف صغیره په شان دغه صحیح خبره ده بس بیا ګوره اوله حمزه چې کوم دا ا حمزه وصلی ده مونږ د حمزه وصلی بیان کو او څه پر خبره د مطلقي حمزه مذکر کولې چې حمزه په کومه طریقه راځي دا حمزه وصلی چې ده کنه د دې باره کې اول د هيئت خبره ده دي یا به څنګه لیکل شي نو دا به داسې لیکل شي چې اول به الالف لیکي کنه الف او بره به په سواد سر ولګي د سواد نه به سر راواخلي بره به به ولګي دا د مشارقه او مذهب دی او په دې عمل د سواد معنا څه ده اوسلی حمزه ده څوک په وړو کې غونته دایره لګي دا امام دانی سے مذهب دی اسوک په دال لګي غولټا اے اته وګورئ دال خدا سي کنه هغه داسې دلته حمزه لکه لکه دا حمزه د نو داسې په دالو لګي پوښ اخپي اسمان لای دا د بعض مشارقه او مذهب دی بعض مغاربه په وړه کرخه راکاږي هسې همدا دی غونته کرخه پر دا بعض مغاربه خو اکثرو کې تاسو ګورئ صاد په لیکلې هو ډوکه بیا نورم دی باره کې تاسو ان شاء الله المطبت وایینو دې حمزه باره کې طيبي سبم ذکر کړي په خپل منظومه کې وهمزه تثبت في الحالين همزه قطع نحو ابيضين وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم وهمز وصل إن عليه دخلا همزة الاستفهام أبدل سهلا إن كان همز زأل وإلا فاحذفا كأتخذتم أفترى وأصطفى وآخر الهمزين إن يسكن وجب ابداله مدا كآتي من طلب كذا وأوتينا وإيتاء اعددا وأوتوا من أتون اتحال الابتداء د دغه شان اشعار د حمزو د حرکت باره کې ذکر کړي حمزه وصلی دا په افعالو کې مرাজি په اسماو کې په حروفو کې مستاسو قاعده کې لیکلي فل افعال فل اسماء فل حروف په افعالو کې چې حمزه وصلی راځي نو ګور ورته هر مثال دا وصل دویم فعل ماضی سوداسی مثال څنګه دی و اذ استسقا دا استسقا فعل ماضی د سوداسی دارنګ قران کې را دي استکبارا استطعما وان استنصروکم دې ټول کې همزه وصلی ده ها درم فعل ماضی ثلاثی فقل نضرب فقل نضرب ګور سواد په لیکل شی وړو کې تاسو ماضی ثلاثی دغه ده فعل امر ده ثلاثی اما د سوداسی هغه څه شه دی هغه هم زم وصلی دا یا ابت استاجره یا ابت استاجره دا څه شه ده حمزه وصلی ده استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر ها قل استهزئوا دا ټول دا خو په افعالو کې شو دا مخکې چې مونږ کوم افعال ذکر شول د دینه دا خبره راوته چې حمزه وصلی په کوم افعالو کې ناراضي په فعل مضارع کې مطلقاً حمزه وصلی ناراضي فعل مضارع الفعل المضارع لا توجد فيه همزه الوصل مطلقا دویم فعل رباعی کې ناراضي فعل رباعی میں ہم سے وصل نہیں ہے جانتے ہیں آپ ہاں تو ګورا دا اسم چې کله په کلام د عربی کې راځي نو یا به معرف باللام وی یا به مجرد عن اللام وی یا معرفه به یا بنکره نو یا به الف لام سره یا به بغیر د الف لام نه نو که اسم په الف لام سره نو حمزه وصلی پکې قیاسی ده څه شی ده همزه که اسم باندې الف لام داخلو همزه وصلی پکې قیاس دی دا او حرکت د دې وسی په ابتدا کې بس فتحه لکه همزه وصلی بارکه برازي په حروفو کې او که یو اسم او الف لام په داخل نو همزه وصلی په پدی کې یا قیاسی وی یا سماعی وی بغیر د الف لام نه یا به سماعي وي یا به قیاسي نو حمزه وصلی قیاسي په اسماو کې او یا به سماعي یا به قیاسي نو که قیاسي نو دا په دوو نوع د اسمونو کې موجودېږي دوو نوعو کې یو څه شی دی مصدر د فعل ماضی خماسی فعل ماضی د هغه مصدر د خماسی وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله افتراء مصدر د خماسي دی او تاسو دې کې مثال مونږ ذکر کړي عزیز ذو انتقام ها مصدر د خماسي ان فی اختلاف الليل والنهار مصدر د خماسي دا سو قیاسیو هر چې سماعي حمزه د وصلی په اسماو کې نو دا لس اسما دي لس نمونه دي په قران کریم کې د دینه صرف وو وارد شوی دي او باقی په کلام د عربی کې دي درې یو څه شه د ابنون ده مذکر د پار راضی برابر خبره ده که مضاف وی یا د متکلم تاو کني بل څه ته مضافي لکه ای ګورا ان ابني من اهلي نو ابن د حمزه څه ده وصلی ده اوس شه ده سماعي ده ها وصلی سماعي عیسی بن مریم کې چې تاسو وای دویم ده ابنتون او دا را نه درا په دې امرؤن کې دا د دې همزه تابع ده که همزه مفتوحه رابه مفتوحه امرأن که همزه مکسوره رابه مکسوره امرئن او که همزه مضمومه ده رابه مضموم امرؤن ان امرؤن ها بیا که تسنیه یې که مفردی ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط اور حمزه غرزیدلی منځ کې وان امرأة خافت من بعد دو مثالونه مولي ذکر کړي اول مثال له پتاي مربوطه سره دا تای مفتوحه سره ده او دا بل چې کم ده په تای مدوره تای مربوطه سره ده ها چې ته جوړي دا فرق دی دواړو کې همزه وصلي دي او که تسنیه ووجد من دونهم امرأتين تذودان سلورم حمزه اسم اسم اسم لفظ راش عربي عربی کنو وصلی حمزه سبح اسم ربك الاعلى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد شبقم حمزه اثنين كاثنين كاثنان ثاني اثنين إذ هما في الغار حيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت آيات حين الوصية اثنان إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنين یا اثنتين ها اثنتين ورپسید دا فانفجرت من حسنتا عشرة عینا یا وقطعناهم مثنتي عشرة اسباطا امما فان كانت اثنتين فلهم الثلثان دا وہ قران کی راغلی او درې دي چې قران کې نه دي راغلي موږ نه دي لیکلي یو استون دی بل ابن من دی بل ایمون دی استون استون غو عربی کې څه ته وای او لغات پکې سلور دي کم پاتې دي سوشل شپکشل او ما وی وشول عزیز انتقام یوم تكبار دوا إن ابن دري مريم ابنة سلور إن امرؤ بنزا كفر امرأة أو امرأة شبق سبح اسم ربك وثاني اثنين تاسو په خبره زه پوه نه شوم څو پاتې دي او څو پوره شول نو ته داسې کې اوس ول شپږ او پاتې یو د ټول ودی ټول څو دي ودی باقی دا بعضی مثالونه ما لکه امراتون او امراتون دواړه یو شان مثال نه صرف ګول تا د یو کې بلکې تا مفتوحه ده او اثنين او اثنتين مې یو ده اوس پوه شوي په خوشول او درې دغه چې عام لغت کې راغلی یو پکې اوستون دغه په عربی کې راغلی قران کې نه را حمزه وصلی دا څلور لغات دی پکې فل اوست اربع لغات مثبته اوستون سهون ستون كذلك سته څلور لغات دی پکې بل ابن من صرف دا اصل کې ابنون د میم پکې زیات شوی او بل د ایمون قسم د پار راضی او کله پکې نونم زیاتیږي ایمانو پدې کې بیا اختلاف د جدا اسم د کحر تراجه دار چې اسم د خوغه د لغاتو خبرې دي اوس دا به سل اسم الفسوق چې ده دا په سورت حجرات یو لسم آیت کې راغله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اوس چې کله مونږه په بئس باندې ادریګو وقف مو کو بئس او ابتدا د لفظ د اسمونه کو نو مونږ ته دوه وجه جایز دي قاری صاحب مقدمه وجه پکې دا چې ته داسې وې بئس الاسم الفسوق بعد الايمان یو دا شو څنګه به شروع کې الاسم الفسوق بعد الايمان دا اوله وجه ده لا موسین او صحیح دی دویم سینیا دی بئسل اسم لام هم ساکن شو همزه وصلی خو غورځي ده کنه ال اسم کې چې ده سین هم ساکن شو اجتماع ساکنین رااله کلمې جدا جدا دی اول پکې مد نه ده نو سموکل اول ته مکسره ورکنو بئس لاسم الفسوق شو حمزه وصلی په حروفو کې نو په حروفو کې په لام تعریف باندې صرف داخلي حروفو کې چې حمزه وصلی راځي لام تعریف ته بس نور څه نشته مثال به څنګه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ټول کې حمزه وصلی دي الف لام چې په داخل شي خلق الانسان کې انسان کې هم ځای وسلی نه قطعی ده خلق ال خلق ال نه هم ځای وسلی اسوادونه په لیکلي اوس بل خبره حرکت همزه الوصل همزه وصلی حرکت بسې ضمه به کله راځي الضم لیکلي دي درته ها بالکل لکه دا څه وګڼه چې ګوړه ده اسان سبق ته ها حمزه باندې به کله ضمه راځي چې دریم د فعل مضمومی په ضمه لازمی سره اے د فعل دریم حرف څه دی ضمه ده په خو ضمه لازمی ده لکه مثال څنګه ده استحفظو اوس په دې تا باندې یو الف حمزه ده بیا سین ده بیا تا ده په دې تا باندې څه شي درم درم حرف ته کنه او ضمه په لازمی ده نو مونږ اول حمزه ته حمزه وصلی تم ضمه ورکا اوس تحفظو اقتلو په دریم حرف تا باندې ضمه لازمی و نو حمزه ته مم ضمه ورکا اقتلو دارنګ انظر او دارنګ ان شوزو څوک په دې باندې پوه شو صحیح شو دا اول مثال د فعل ماضی وو دویم مثال د فعل امر وو دا نور اخر کې مثال ها کسره به کله راځي کله چې دریم د فعل باندې فتحه ده یا سدي اے دریم د فعل باندې فتحه ده یا کسره ده ایا دا زوایا ضمه ده په ضمه لازمی نه ده ضمه ده په ضمه بیا بم په حمزه وصلی کسره راځي اس ها اس بیر وایي ګور دریم د فعل باندې کسره اصلیه ده کسره دا به ور سره وي ها دریم د فعل باندې کسره اصلیه ده دریم د فعل څه شی دی دریم حرف بعد کنه نو حمزه ته مو کسره ورکا دارنګ که فتحی په نوم به کسر ورکو مثال به څنګه یو قلبو ته شو دارنګ که ضمه په دغه ضمه عارضی ده بیا بم کسر ورکو لکه ګوره مثال به څنګه ای قضو څوک وای چیرې دلته خو ضمه د پدریم حرف ادا تا کسره ولې ورکا و اقضو په اصل کې څنګه وو اقضیو نو حقیقت کې په کسره ده دا اوس چې په ضمه راغلی دا خو د قانون د وجه عارضان راغلی او العوارض لا تعتبر ابن اصل کې ابن یو ضمه عارضی شو که اصلي شو امضو اصل کې امضيو ضماس دي شو که عارضي امشو اصل کې امشيو ضم عارضي شو ایتو ابتدا چې تکینو څنګه به وي ایتو چې مخکې سره دی سو ماتو پرون درته تیر شول نو په دې کې دا ضمه ده تا اصلي ده که عارضه عارضي ده ایتیو صحیح شو نو ځکه په دې باندې څه شوی دی کسره راغلی په حمزه وصلی او که فتحه پراله په دریم حرف هم به په کسره لکه استحق استحق څوک په دې باندې پوه شو خدا زموږ پر روایت کې استحق علیهم الاولیا نور قراتونو کې مجهول دی بیا به حمزه مضموم وي استحق دی چې په حالت د وصل او د ابتدا دواړو کې ثابت دی وحمزه تثبت فی الحالین یا وحمزه تثبت فی الحالین حمزه قطع نحو ابيضين یو حمزه چې په دواړو احوالو کې ثابت دی کې ابتدا پکې او کمنس کې دا حمزه وصلی ده قطعی ده نو فینقطعو بالتلفظ بها الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها قطعي ورته ځکوي قطع کټ کېدو ته وي نو په دې کې کټ شي د دې په आवाज سره هغه حرف چې د دې نه مخ کې دی دا هغه حرف نه چې د دې نه رستو دی مثلا توسوي هو اذن نو د دې ا د وجه دی واو جدا کو د ذن نه خوشي کنه او کله ساکنه راځي ان قران الفجر كان مشهودا ان دا کله منځ کې راځي همدلکه او قران ساکنه نه ده وينشئ السحاب کله اخر کې راځي ګوره ان دا مثال له چې حمزه قطعي په ابتدا کې راغلي و ان دا مثال د دې چې په منځ کې راغلي او وينشئ مثال د دې چې په اخر کې راغلي حمزه قطعي او کله د استفهام د پارم راځي اتترکون فيما ها هنا امنين استفهام د پار راغلي حمزه قطعي استفهام االد وانا عجوز اطلع الغيب الذكرين التم حمزه قطعي د خان استفهام د بار قطعي نو ګوره پنځه ځایونه دي د همزه قطعي اجمالا افعال ثلاثه کې راځي سلورم مصدر د فعل ماضي ثلاثي او مصدر د فعل ماضي رباعي نو دي پنځه ځایونه کې دا راځي هر چې حرکت د دې ده حرکت حمزه القطع بل پاڼه کې لیکلي هم کتو حرکت د حمزه قطعي وسنګي نو ګوره په دې فتحه مرضی کسره مرضی ضمه مرضی درې واړه حرکات پر راځي المواضع القياسيه في الافعال والاسماء هغه ځایونه چې هغه قیاسي دي په دې حمزي قطعي کې په افعال او اسماو کې او په هغه باندې حرکت راځي نو ګوره کله به په فتح راځي په پنځو ځایونو کې په حمزه باندې فتح راځي حمزه قطعي باندې یو څه شی دی فعل ماضی ثلاثي المبني للمعلوم فعل ماضی ثلاثي مبني للمعلوم پیژنې کنه معروف صيغه معلومه مجهوله نه المبني للمعلوم دا خلفز د په نسبت د څه چې توس وې فعل مجهول مجهول چې فاعل نه معلوم نو کله غوسه شي کله ور په اعراب کې به د آداب او خیال ډیر ساتي او دا اکثر طلبه نه کوي نو چې کله دیو جن غوږ وای بس چې دا ترکیب مرکیب د قران نه بار نو خبای قران کې چې تعریف ترکیب شروع کې بیا ادب نه کوي بسم الله با حرف جر اسم مجرور هي د قران د قران یو دومره لوی احترام دی چې دا غي نوم کیم چې خدشه د دې راضي چې غلطه معنا پکې برتې د ادب نه خلاف نو اصولیان نه بیانې نو فما بالک بالذي يقرأ القرآن بلغه البشتو چې زړه په پښتو کې قر اصولیان نوم داسې نه اخري قران کریم ته صفت داسې نه ورکړي چې پاغي کې بیا د بې معنا پرته نو څه شو عین قران غلط وای دا غو بسایلی تارک جنت جنتی دی ها مخکې رزو کې یو زموږ استاد داغه بیان مې اورېدو وي موږ په جیل کې یو او داسې خلکو ترجمه زده کې کنه عوامو چې قران ولا نو ورتلو ټکه ترجمه ورتلې لکه صفات کولو د عوامو نو ما خواندل ما مې مليان مليان لم ترجمه ورتي قران نو ورتي تاسو غو الحمدلله توتیان یې د جنت چې دومره تاسو موږ له وخت را کو کې ناشته کم علما چې قرای کرام سره نه کینی او وخت نه ور کوي او فراغت شوه وره قران کنه او چې په تفسیر رولګینو قرطبي کې دی روح المانی راخلی ها ازواء البیان کې دی او سمرقندی راخلی دا عربی عبارت هم ټول غلط وای ها نن سبا موږ سره د دې غم شته چې فاعل دې منصوب وي ها او د دې غم را سره نشته چې فاعل کې چې کوم قاف او کاف او کوم حروف او ادا کول او دې ټول تبا کړ ته د مفتوح د منصوب په غم کې حرکت غول تک ادا کیږي چې کله څو شي حق خو صحیح ادا شي کنه دا حرکات په حروف وي کنه چرته په کانو باندې لیکل شوی فتح کسره ضمه په حروف وي نو ته چې د دې خیال ساتي چې الحمد دی او یو الحمد دی او الحمد دی نو اعلان کې مبتدا ده او مبتدا خو مرفوع عند الجمهور من النحا نو دا به دې لګ ویلو کنه چې الحمد باندې کوم فتح او احاد او لهاک الحمد رب العالمین دی ولوي فتح چې په کوم شي لګیدل دی غلطه وي الله دې رحم وکړي خا کته چرته د فتح او د کسره د ضمې دومره شوقي چیرې دا د قران کریم د څه د پاره دی که چرته فتح کسره ضمه شي نو د قران کریم معنا به غلطه شي زماره سوره خاله د معنا صرف په حرکاتو غلطيږي کله په د غلط وي نو بیا خو معنا بالکل ټیک ده او معنا کله ټیک کیږي چې دې ټیکو کی ته چرته یو عربي سره کینا او ورته وایي زه درته د یو آیت معنا کوم اته ورته یو آیت شروع که مثلا چې باغی کې چرته والسماء والطارق ورته وایا وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب نو قربان شم ستاسو د علم نه او د الفاظو د قران نه چې یو عالم چې هغه خلکو ته دعوت د اسلام او د قران ورکي او هغه خپل قران نشي ویلې هغه څومره مسلمانان کی چې کوم دلناستي دا په خوا مسلمانان را روان دي تا نه دي مسلمانان کړي که یو کافر ته دا پته ولګي غیر مسلمه ته چې مسلمان هغه مسلمان عام نه چې کوم عالم دی کوم طالب دی هغه ته خپل قران نه ورزي نشي ویلې اب ډایرک ایمان راړي ته زم ایمان راړم مالم ناراضي دا سر ورګره وردا مليانو طالبانو تر ټولو خلکو سترګي موږ چې بس څه کوو نو عوام مو بدنام دا مې دې بس نو خو عوام دي بدنام کړي مو دي کنه دی له وګورئ دا قرآنونه زم کوي او ما سره چې الحمدلله کم عالم راځي دلته کینی تمره خایسته طریقې سره زموږ تربیت کوي وای دا تاسو چې کم کار شروع کړی کنه اوس به وای کار وشي مکمل وي تورې تیری دی وي ډیرو مدرسو والو چې کوم ما سره مرګري راځي ته باز رابطې کوي ډیر انتهایی هی په دې سوچ او فکر کړي او دا هر سړی وای چې دا به ډیر زبردست کار وشي معنا دا د کار نه دی شوی کنه ګنې کوي نو بیا به ویلې وشي دا د ډېر پخوانه را روان دی دا کار او تاسو هم شروع کو خبرم ته څوک نه دی بیخي ته څوک نه دی خبر ښا الله دې ته ټول خبر کی او الله دې یو داسې قانون راوړي د قیامت دراتلو نه مخکې مخکې چې څوک قران غلط وایي چې مزله نه مخکې کیږي تیز ته بابل رستا واستو وی کنه او یغه عرب چې راغلی نو جو واپس تل وي موږ در روان یو خبره یاد اوسه ته تاسو دا ټول امامان قران غلط وي موږ په ډیرو جمعهتونو ګرځیدو دلته څه تبلیغ تبلیغ ولا راغلی وو زموږ څه طلبه کرام دلته د مساجد کې جمع کړي وو ا تبلیغ ولا ولې موږ ډیرو ګرځیدو وردا څه قران موږ چرته نه دی اورېدلې او هغه طالب دلته کې مال پاو تر ټول به غلط وي کنه هغه غلط دا چې کوم مونږه کوم د تجوید ترتیب هغه دوري طالب وو مال وی تبلیغیان مصیبت کوي ته غلط وای اوش مولا مې ودی کتل چې لګه خواري تاسو که تبلیغیان څومره ګرځیدونکي خلک دي او هغه وی غره موږ صرف دلته صحیح قران واورېدو معنا دا چې جمعهتونو کې ټول سړي یعنی خیر ده تاسو قاریان صاحبان الله مو چرته په سفر کې چرته یو جمعات کې موز راولا شته صحیح یقینو کا کشته ټول غلط وای زه خو چې کم ځای کې داسې مونځ راشي چرته کوشش کو چې بزان لیو کو بهتري مونږ دا نه وایو چې ګنې یاره مونږ ډېر لوی خلک یو شته نه څوک چې صحیح وای نو څه ورسره وکړو چې غلط قران و یو سړی په ما چرته ځایږي چې تو صحیح دکاندار یو پاک سيزونه خرڅه پاکې پي خرڅه او میغه دی ورل ساتي یو بل طرف له سړی جوړای پي پودرونه پتا به زوی شيغه هغه د پیو معاملې ده نو د الله د کتاب معاملې غوډه لوی ده مخکې راځو کې یو کس راغلی وي موږ مې وکړو په سعودي کې سعودي کې وایي زه پاتې شوم ادا کوم ملګری چې سعودي کې پاتې دی ما سره په پټو سترګو متفق دي ادا دې ذکر سره اختلاف ځکه چې د غریبانو لیدلی سي دي دی له تر اوسه پورې چا دا نه دی ویل چې ته غلط وینو او سعودي کې مې مونږ کو نو خپل قرات وراله معلومو وي ترغه مې مخ نه راګرځول ما چې ټول سعودیان لاړ شي او یو دوه پکې چې دتلل مال انتظار کې وي دا سم سترګو په ګټونو کتل نو چې څنګه راتاو شو ولاله تعالی یا شیخ دلته راشه ولاله چې ور او دی وشته پکې غا موږ نه پس راوګه د مو چاغه کو نه کو خو زه خوشحال شم چې بس لاړې امام شوې وی بار را له دوه ولاړو جمعات نه بار را ولاړو فاتحه والله فاتحه مو مضبوط مو كويس فاتحه صحیح نه ده وای غلطه دی وای پوه شو ما ورته بس ټول ټوله جاله ګراله روانه کړه نو هغه به یې ارمان دی چې د اته کاله خو مې د سره علم کړی نه وی خو چې قرآن خو مې ټیک کړی وی که نه یعنې اتو کالو علم کې هم قرآن نه ټیک کېږي ښه دا به څنګه علم وي چې اته کاله یو سړی طالب العلم دی او چې قرآن د تلر کو د دې خپل صرف او نحو نه نو په مغولو کې و یو میم دی چې یاد تلر کو بل بیا بیا وای چې سری دا ستا سر په نحو او دا ته چې وظیفي خوري او تعالی جایز دي او په جمعات کې پکې در ته جایز دي او په جمعات کې ودمي او په خوب کې ته کم کم کارونه کې تبلیغیان خو ته نه وي جمعات کې چې د کې دا دعا وای چې اللهم اجعل ريحي في فم الشيطان وجه دا تبلیغان د خوب دعا ده ها اللهم جعل ريحي في فم الشيطان ما خو بدل تبا کړی دا د ځانه دعا جوړه کړي دا ته چې څومره کارونه د جمعات کې خوب جمعات کې جایز دی په جمعات پکې استعمالول جایز دي د جمعات د بجلی استعمالول جایز دي دا اوبه استعمالول جایز دي جمعات خو د عبادت شی دی دا طالب لولې ارسه جایز سوال جایز دی ستا به په کور کې پنځل لس ګاډي به دې چلیږي او دلته وی وظیفه راوړی خدای مو بخا ولې طالب العلم نو تعالی پر دا جایز شو لکه موسی علی السلام چې د خپل طالب العلم د پاره سوې استطعم اهلها کنه ورسره یوشع ابن نون علی السلام نو سیو کو وظیفه وغوښته ځان د پاره نه چني د پاره ځان د پاره خو سوي لیو رب اني لما انزلت الي من خير فقير غور زنار اوسې نه غوښتل دا ارز چې درته جایز دی ځکه جایز دی چې ته د قران طالبې که قران دې تلری کوستانه او صرف داسې دی لکه سکول والا چې کوم انګلیش زده کوي اردو نحو او صرف څه شي خو دې د پاره په کې څه شی د ثواب دی او دې د پاره ته طالب د علم چې قران د پاره وي نو ته قران غلط وي اته کال دی اوس هم غلط وي نو ته څنګه ته اته کال د قران د پاره تیر کړ دا ډېر وګړه موضوع ده دا ختميږي نه چې زوره په مخ کې بوزي دا منطقيان او هيولا ده ها اوس معنا دا میر دي چې موږ څه کې لګیاو خبره ستنه جوړه شوه ها ما سره خدای داسې کس کې نو له په فعل ماضی ثلاثی قال مبني للمعلوم کې خبره وا چې ادب خیال ساتي ها په اعراب کې فی بیوت اذن الله کې همزه قطعی ده ان الحكم الا لله امرك همزه قطعی ده دا فعل مضارع وأن أعمل صالحا ترضاه سلورم فعل أمر ده رباعينا وأصلح لي في ذريتي بنزم المصدر الف... مصدر الفعل الماضي الثلاثي مصدر ده فعل ماضي ثلاثي اكل لما تاسو وی ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا ولا اعصي لك امرا تطول دا ټول مفتوح دي خجی حمزه قطعی چې مکسور راځي نو دا په دوو ځایونو کې راځي یو مصدر د فعل ماضی رباعی فکفارته اطعام دویم ويخرجكم اخراجا افک مبین بلا حمزه قطعی مضموم چې ضمه پر راغلی دا کوم ځای کې دی نو ضمه چې پر راغلی نیو فعل مضارع د ثلاثي مزیدونه دویم فعل مضارع د ثلاثي مضاعفنا وما ابرئ دریم فعل ماضی ثلاثي چې مجهوله صيغه معروفه نه اذن وما اوتي دا څه شی دی وما اوتي فعل فعل ماضي رباعي ها مجهوله صيغه ده فعل ماضي رباعي همزه قطعی چې په حروفو کې راځي دا مخکې چې کوم ځایونه ذکر شول دا مواضع قیاسیه او د حمزه قطعی د پاره پاسما او افعال کې ها ځکه تاسو په اول کې لیکلو المواضع القیاسیه فی الافعال والاسماء هر چې په حروف کې دا حمزه قطعی نو بغیر د شرط نه صرف استثناء د ال تراغلی ال کوم څه شه د حمزه د الف لام تعریف کې غوغه څه شه د وصلی ده سوره ټیم وشو د حمزه د بحث ختمو اجتماع الحمزتين دو حمزه چې راجم شي په قران کریم کې حمزه وصلی او قطعی په یو کلمه کې راجم شونه دي سو صورتونه دي دوا دي تقدم حمزه الوصل تولی کوي نمبر 1 تقدم حمزه الوصل على القطع الساكنه یو دا چې حمزه وصلی به په قطعی باندې سي مقدمه به او دویم څه د پاڼه واړوي تقدم حمزه القطع على الوصل التي في الاستفهام دا دو شو پوه شوي کنه اوس ایک تراشی تقدم همزه الوصل القطع الساکنه چې حمزه وصلی مخ کی په قطعی باندې نو دا نه مگر په افعالو کې دا صرف په افعالو کې راځي لکه فلیؤدي الذی اتمنا نګورا هي ما ته ورا او تمنا دا اوله حمزه څه د قاری صاحب وصلی ادا دویمه قطعی ده ساکنه ده پویږي کنه پویږي دا په افعالو کې راځي ګوره یو څه شی دی الذي اتمنا اصل کې اتمنا امانته دویم څه شی دی ومن من يقول اذن لي دریم څه شی دی اتو صفا دا مو به صرف په یوم ها بیا رستو خبره کو بل ائتنا او پنځم ائتونی دا مثالونه دي دو حمزه راغلي دی اول وصل دا او دوی مساکن قطعی دا سوکو د دې د پاره دو حالات دي د دې حمزه د پاره دو حالات دي یو دا ده کله مخ کې سره تړي نو حمزه وصلی بس کیږي غورځيږي با په منځ کې حمزه وصلی به ثابت پاتې کیږي او دا حمزه قطعی به بدلیږي ابدال به پکې کیږي کم حرف مد باندې به بدلیږي خو د حرکت موافق کمخ کې ته فتحه د نو پالف کمخ کې ته کسره د نو پواو او کمخ کې ته ضمه د نو پواو او کسره د نو پیا مثلا او کته وی چې مخ کې باندې حرکت سو لګو وسلی باندې نو حرکت به په مخ کې اغه لګي چې کم په دریم حرف ته کتا وختي او پیجند چې دریم حرف مضمومي نو ضمه به مضمومه یا کدره مفتوحه مکسوره هم ضمه سبي نو دا به مکسوره او فتحه خو به راځي نه نو ګوره ورته اوسه فليؤدي الذي اوس به څنګه وایو اوتو من امانته ومنهم من يقول إذا لي إذا لي فأجمعوا كيدكم ثم دو حمزه راجم شوي مخکې په وصلي مخکې اوس په قطعي مخکې ده او دا چې کوم د په افعال او اسماء کې راځي دا پس کې راځي همخ کې صرف پس کې راتله افعال کې ادا په اسماء کې مرাজি او د دې لپاره دوه حالتونه دی یو حالت دا دی چې د حمزه وصلی به حذف کې او حمزه د استفهام به پرې دی او دا صرف افعال کې دویم حالت دا دی دواړه حمزه به باقی پاتې کیږي او دا خاص د اسماء پورې فی الاسماء فی الافعال اسماء تراشی اسماو کې دوه حمزه راغلي اذکرین الله الان اول څه شه دی د استفهام ده او دمه وصلی ده کنه ده الف لام ولا حمزه سي وصلی کنه اوس به دواړه ثابتې پاتې کیږي خو کله به ثابت چې دوه همزه راشي او د استفهام د بل وصلی یو دار چې په اسم کې نو دا په اسماو کې دي کنه دي او دویم دا دا چې دا اسم معرف باللام نو دلته معرف باللام دی اوس بنه حذف کې یو همزه ځکه که همزه دی حذف کا نو دا خو څه شی د استفهام دی نو د دې التباس براشي د خبر سره الذکرین حرم ام الانثیین یخشا جلست جلسه تر غارنه دی خلاف کړي نخ کینه ته ها نو التباس د وجه نه حذف کیږي ها وجه پکې سودی نو دوه وجه پکې جایز دي اے حتا سو ویلی نو تاسو پرونو لیکل په اخیری پاڼه کې د اخیری پاڼه مې زده کوي ها اخیری پاڼه څه کوي دا مې زده کوي چل چل کې روانه کوي حاجی از ذکرین الله ولانه کې وګوره طریق د شاطبی کې ابدال له بیا تسهیل له اب طریق المصباح کې صرف څه دی ابدال له نو په دې کې دوه وجې دي د ابدال او د تسهیل خو ګوره به ها چې ستا کوم روایت دی نو اول به پکې ابدال وکړو الذكرين الان پوښی کنه دا دوه وجه شوی پکې او په افعالو کې چې راغلي ما یې کې صرف څه دي هغه کې به صرف حمزه قطعی پاتې کیږي چې استفهام د پاره دا وصلی به حذف کیږي نه نمل دریشتمه پارا کې ده سورې سواد اخر کې ده قران راوړوي سورې سواد اخر راوړو زر ما ته وای کم ده اول خو راغلی اتخذناهم سخریا دام پکې راغلی دی آیت 63 کې او بیا وروسته راشي قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين نو چې وقف نکې لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين وزدیږي نه ها څنګه قطعی ده په دې باندې څوک پوه شول التقاء ساکنین بیا وایو زی راځي بیا